د ایمان ولا صفات مې ډېر مختصر غوندې درته بیان کړو صفات مې مختصر بیان کړو همدارنګه د نه بعد کوم تفصیل رسی یا به ایمان وي یا به ایمان په معنی وي او یا به عمل صالح وي صحیح ده بس د مغ ایمان او د عمل صالح تشریح دی یو قسم خو مو د بیل بیل صفاتونو نمونه ورته ذکر کړی دي چې الله دا جدا جدا ذکر کړی دي ښه بیل بیل ذکر کړی دي ښه نو دویم صفات هغه تقوا ده څه ده تقوا مطلب دا تقوا صفات کچری مو کې روشي نو الله عزوجل به متفاتح رکوي صرف فاتح نه ځکه چې فاتح کافر ته لور کوي ها متب الله عزوجل فرقانی فاتح رکوي چې فاتح فرقانی فرقانی فاتح معنا دا ده د صفات حبر کوي چې هغه سره به د حق او د باطل منځ کې تمیز کیږي حق او باطل منځ کې ورسره تمیز کیږي کله چې هغه فتح ته ته ملو شي نو هغه فتح سره فتح خو هاتې فتح وي که نه خو هاتې فایده د اسلام او مسلمانانو ته مجاهدینو ته جهاد ته شریعت ته خو فتح سره سره به حق د حق جامع کې انتهایی زیات واضح شي باطل به د باطل جامع کې انتهایی زیات واضح شي یعنی د حق او باطل منځ کې تمیز راشي فرق پوه شي دې سره ډېر غټه فائدې دي دي کې بیا یو غټه فائدہ دي کې دا ده چې کوم مسلمانان دي مسلمانان دا غو یقین به نور مضبوط شي ها هذا ما وعدنا الله ورسوله هغه وی ته خو د الله رسول سره دا وعده کومې کړې دا رښتیا شوله کنه دا خو مؤمنان هغه تکلیف واخی یی ته تکلیف ورمه راشي بیا څه کله هغه کوم فتح دی او غیر دغه شونه پستر ګو ګوري کنه نو یو خو دا چې مؤمنان ورسره یقین پوخ شي بل دا چې هغه منافقان کوم څه منافق قسم صفات دي چې لک شانت منافقان غوندي دا هو زړونه الله منافقات خاتم کوي چې خو دا وګوره د فتح کوم ته هڅه ملو نه شو سره د لک تعداد سره د لګي اصله او سره د لګو وسایلو او دومره غټ قوت مقابله کې متفات حل را کړل خو مخمو په حاکیو نو دی واجه نه غن منافقانو نه منافقات وینځل شي ښا همدارنګه چې کوم کافر اسلام ته راځي وي هغه فورا مسلمان شي او چې کوم انادي کافر څه وي هغه په یو خیله نه مسلمانېږي په یو خیله هغه انادي کافر بالکل جدا بل پاتې شي وګوره کافر سره کافر داغه عذر اگر کنه قبول عذر نه ده قبول خو د دنیا کې عذاب د پره لکه د دنیا کې عذاب هغه بنه ورسته کیږي ښه کافر بنده پیګو په مطلب څو واجونه کافر بنده عذاب ورسته کیږي فورا نو بینر چې کنه فورا تر تل خو ټول کافر دی وبنه پته ته څو واجو ډېر واجی هغه کې وا واجه دار اته مو موضوع کې نور واجه نشته یو واجه دار چې کافر ته د هات پر خو حق واضح شوی وي چې ته هغه ته کافر یل شي دا کفر کافر یلو کې مانع نه وي دی حد پر خورته حق واضح شوی وي اخرت کې ورته الله عذاب ورکړي خو دی حد پر ورته نه واضح څه دی دنیا کې الله عذاب ورکړي پیګو مطلب دی حد پر به نه واضح نو څه کله دغه فتح الله ته درکې سره د لک تعداد او لک تکات لګ اسلحه لګ وسایلو نو دا فتح فرقانی کنه الله عزوجل در دي سره اخ کافر ته حق نور واضح شيخه نو بس د الله عذاب ته مکمل برابر شي ښه سیده شي د الله عذاب ته فټ شي فټ بس دی وخت کې خالص د تا یوې دیکې ته ضرورت ها یا که یوه دیکه ته ورکې بس کافر لوړو ای نه دی کافر ښه و دې کې زیاته مکمو په خپل د مو بعد عملونو د واجه نه کافر بن عذاب ورسته کیږي آی یو سبب ډیر کارونه د مو د واجه نه دي خو موږ باندې په نور خلکو ورچو الله عز وجل اندسې خلکو باره کې فرمیلی دي لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه چې څوک هلکیږي دلیل سره د هلک شي خبره چې ورته مکمله واضحه وي هلک شي یعنې سره د دې خبره ورته مکمله واضحه وي بیا یې ونه مني انادن یې ونه مني د اناد د وجې نه یې ونه مني په قصدن یې ونه مني او چې څوک ژوندی کیږي یعنې هدایت ورته کیږي ان دلیل سره ورته وشي بصیرت سره او دا خبر الله عزوجل سوره انفال کې د جنگ بدر ذکر نه بعد کړی دی هغه یوم الفرقان ورته الله یې لوي کنه هغه د حق او باطل منځ کې فرق کول کې اورید و سره د انتهایی لګو وسایل لګو افراد او کمزوري انتهایی مضبوط قوت مخکې هغه ته الله فتح ورکړي مطلب پیغو نو خبره ما سره کې دا کوله چې الله عزوجل به کچری مو تقوا اختیار کړل مو د چیرې کوي فرقانی فتحه سوره انفال کې الله عز وجل فرمای یا ایها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اے مسلمانانو کچیر تاسو الله نه ووریده د لو پرزګری مختیار کړله نو الله عز وجل به تاسو ته فرقان درکړي ها یعنی فرقان دوه معنی دي ها یو معنی دا ده چې الله تاسو ته د ذهن درکړي چې ذهن سره تاسو حق او باطل منځ کې فرق کوو او دا یو حقیقت دی ښه چې کله پرهېزګاري درکې وي که نه پرهېزګاره وي بعدو عملونو نه ځان ساتې نیک عملونه کوې نو بیا الله عز وجل همداسې ذهن درکوي او الله د جهاد ذکر چې کوم ځای کې کړی دی که نه هغه ځای کې د تقوا ذکر کړی دی مثلا خصوصي جهاد هغه جهاد الحمدلله صرف موږ دی کوو یا ایها الذین آمنو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین یلی دي کنه نو دا چې مجاهدین څه هغه نږدې کافر سره جنگ کوي ا پرزګران دي کنه الله یې داسې پرزګرانو زه څه شه ملګری نو معنا دا چې تقوا جهادن تقوا دی ښه پرزګری دی ان د پرزګری یو قسم څه شه دی جهادن د ځکه چې جهاد کې خو ته اصل کې فرض باندې عمل کوي حرام نه ځان ساتي کنه ځکه جهاد پرخلل هو حرام دي کنه حرام نه ځان ساتي کنه نو جهاد د تقوا اهمترین جز دی د جهاد تقوا دی دا دی باره کې د خبره مو ځکه کوو بلکې دا دی د واجب الله عزوجل کړی دی چې د جهاد کوم دی کې خو جنگونه وي د خلکو مړول وي غوي خلکو ملونه خستل وي کنه نو دا خلکو ته هڅه تقوا نشي لیدلای پرېزګری ورته نشي لیدای ښه دی وجنه اصل کې خلق دې ته تقوا یلو کې لګ تعامل کوي کنه بل درسه چې یو الله عز وجل ته د ذهن درکې چې کله بیا د تقوا تیش سره ترنګ ذهن ته درکې ته حق او باطل منځ کې څه کوي چې تمیز کوي شيخه امام احمد بن حنبل رحمه الله عبد الله بن مبارک رحمه الله دې دواړو دا خبره کړې ده چې کله تاسو ته یو مساله پیښه شي تاسو هغه علماو نه تپوس کوو چې هغه سرحدونه باندې جنگيږي یعنی اهل صغور دي یعنی مجاهدین علماو نه تپوس کوو هغه ذهن والے کار کوي ځکه چې هغه د ټولو نه لوی تقوا اختیار کړی چې جهاد جهاد خو تقوا ده کنه صحیح نو ذهن ځکه کار کوي مجاهد ذهن ډېر زیات کار کوي ښه وکړه چې لږ سوچ وکړي البته هغه مولایان کوم دي هغه الله دوی ته هدایت وکړي چې مجاهدین نن دي او مطالعه هر شی پرې اخی دي ونه کتاب ګوري ونه چاته سبق خي ونه سنگر کې چاته دوره کوي نه یا مساله چاته خي امیان ونه جوړ شوی دی امیان یعنی موږ مولایان نه ګیله کوله چې هغه جهاد پرې اخی دی او د علم ته زور ور کړل جهاد یې پرېښی دی علم ته یې زور ورکړی هغو نه مو ګیله کوله الټا په داسې علمو ووختلو چې هغو اوس علم ته چوټي په ورکولو کړی د جهاد د واجې نه دا څوک نه کوو که نه بیا الله د لغونې متعلق لغونه نصيحت کې لغونه چاته قرآن او حدیث خیالو کې ډېر غټ برکات یې الله والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین اندغه آیات د عبد الله بن مبارک رحمه الله او د امام احمد بن حنبل رحمه الله دلیل څه ویل څه د مجاهد او مجاهدین علما او ذهن زیات خلاصيږي په مسائل دویم فرقان یې فرقانی فتح ده دا چې فتح ته څنګه فتح سره حق او باطل بالکل واضح واضح شي بیا د حق او باطل څخه کله واضح شي د دې نور فائدې بیان کړل یو غټه فائدہ ورکې دان دی چې بیا خو کوم علاقې کې ته فتح ملوي هغه علاقې کې خو ته شریعت نافذ کوي کله ته شریعت نافذ کې سره د دې څه ته سره د غړ غړ شیخ الحدیث نه وي غړ غړ مفتیان او قاضیان به در سره نه وي هغه وړو وړو علما باندې الله حق داسې واضح کی چې هغه علما چې هغه نه بالکل تمه لاندې وي دا کوم غړ غړ شیان دي د دوی ونه تمه لاندې یا مغه ته الله توفیق ورکړي مدا شرعي نظام به ډېر په صحیح طریقه روان کی ها والله عز وجل همیشه داسې کړی دي چې کله کلا غټ علماء یو حق شینه ورسته شوی دی الله به نور خلق رو چات کړی وي استبدل قوما غيركم الا الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم یهود سو یهود یهودو لکه چې هر څوره پیغمبرانو قاتل کړي واخی قاتل کړي بیا دا تمه لرله چې اوس چې کوم محمد صلی الله علیه وسلم رسید او د موزات کې رسید یهودو کې رسید او د عربو نه مکمله تمه نه د عرب انتهایی جهلان ورته لیدای شو دا نه پیچ نه پی امیان جهلان الله ویل تاسو دورانه شکریانه څه کړی دي د پیغمبرانو پیغمبر داسې ټوکه نه رسي الله چاته پیغمبر رسوي که نه یو غاړ غونه سړی چې ته وړو کې خاطر وسته یو غاړ خال ته جمو کې نه ځایږي کنه چیرې وو هو سره غاړ خوشالي خبره فخر رب العزت ته پیغمبر باندې پیغمبر پیغمبر باندې پیغمبر رسته او ته دغه دور به قدر کا نوغه به قدر یو سزا ته ورکړل چې دوی کې پیغمبر رنستول اخیر پیغمبر دوی مدد څه داسې قوم کې پیغمبر راستول چې هغه نه دوی انتهایی سولو هیڅ کله دغه قیادت نشه منله خبره بیا دی امت کې همیشه په هغه علما باندې غو امتحان راغلل چې کوم علما یو حق خبر نه ورسته شوی دی الله دته علما راپورته کړی دی دته خلق کی راپورته کړی دی چې دی علما باندې امتحان ډبل شوی دی دوه چنده شوی دی یو امتحان خدا اوس حق خبره نه کوله بس هغه امتحان کې غزوم فیل ک بیا دته چوکره وچات شوی دی عام امیر غو نه سړی لکه امیر غو نه سړی نه خو هغه علما و نظر کې امیر غو نه سړی هر راپورته شوی دی نو داغه قیادت منل هغه هو حق واضح کړل خو دغه قیادت منل دی ملایانو ته مشکل چې کله قیادت منل ملایانو ته مشکل شول نو دوا ډبل شول کنه دوا چنده امتحان شو دغه حق خبر امتحان شو د دې قیادت منل امتحان شو چې کوم امتحان کې يهود ګیرو د غونډ تاریخ وګورو مخ امتحان کې په وړې سطحه یا په غاړې سطحه حل ګیر شوی نو د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دی کنه دا وړو کې غونه ملا وکنه دینه د غټ ملا د د غټ خبره جوړ کړل د کومه غټ خبره راخسته و نو غټ غټ علماء خو هغه حق نه ورسته شي نو حق تور مخ کې شول اند څنګه نه بات کوم علماء یو په غټه سطح یو په وړه سطح محلي سطح باندې کنه هغه غټ علماء چې نن په غټه نامې یادېږي هغه د غټو کارونو په وجه یادېږي خپل وخت کې دومره غټ علماء شروع شروع کې نه و د دوی مقابله کې ډېر درانه درانه هستی موجوده وي درانه هستی هو حق نه ورک ورسته شو ويستبدل قوما غيركم يستبدل قوما غيركم خیر نو اوس دی دی وخت کې وړه وړه علماء اگر کواله نه خو ځان نه تامل انډوان نه په کارخه او ان شاء الله تعالی متحق دته وضح کوي څنګه تاکي عثماني شیخ امین او د خلکو ته نه یوازې خامو ته بازي خو ان شاء الله ان شاء الله مولا نه تمر علامه اقبال د مغونی خلکو برې خلکو ته یلی افغان افغان نوم یاد یاد کړه اپنی خودی پہچان او غافل افغان هر کې به یلی دي څه ایسه تیری به علمی نه رکلی به علمون کی علاج عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین و ایمان ایسه زتا به علمی افغانانو ته یلی دي خو هغه وخت کې او افغانانو ته څنګه انګريز خلاف جنگیدو نو بس موږ ټول افغانان یو د ټول قبایل وغه پښتنو پیښور نه دی طرف نو ایڅ د طب علمي د به علم خلکو عزت جوړ کړی دی ځکه تعلیمم فضیلان کوم دی خو خپل دین او ایمان خرڅوي دکانونه لګولې دي خپل دین او ایمان رډو کړو خلاره سره خرڅوي ځنه تمام لنډو ښه ان شاء الله هغه مو امیر صاحب کوم دی هغه یو خبره کړې ده ډېره خوندور هیڅ دا غټ غټ کارونه سری دا وړه وړه خال کوي غټ غټ کارونه یو سره ما دا خبره ملګری کړې ده بیا دا وړه وړه خال ته ځکه غټ شي خال جوړیږي ځکه غټ غټ کارونه دوی کی اول نه هیڅ کوم غټ نه وي ښه غټ د ځکه جوړ شي غټ غټ کارونه دوی کی صحیح ده نو پرېزګاری تقوا هر معاملې کې تقوا دا څه نه ته شخصي ژوند کې خو ته پرزګار وي خو معاشرتي ژوند کې پرزګار نه یو شخصي او معاشرتي ژوند کې پرزګار وي خو سیاسي ژوند کې پرزګار نه وي د درې وړو ژوندونو کې بلکې څلورو وړو ژوندونو کې یعنی معاشي ژوند کې د ټولو ژوندونو کې ته تقوا او پرزګری اختیاروي حرامونه بنځان ساتي او د فرض او د واجبو مخالفت نه بنځان ساتي دا تقوا او پرزګری دی بل دا چې ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا څوک چې پرهیزګري اختیار کړي الله ورته هر کار اسانوي که نه کارونه ورته اسانوي داسې نور ډېر غټ شی پیدا هدل للمتقین دی که نه قرآن هدایت خصوصي هدایت کوم کوي یا پرهیزګران ته کوي قرآن ټولو خلکو ته پر هدایت دی خو فایده ونه پرهیزګران خلي فائدہ نه ټول خل نشي خسته لکه نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې الله فرمی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ټول خلکو پر نبی صلی الله علیه وسلم خسته نمونه لري فائدہ چکو نه خلی لمن کان یرجو الله والیوم الاخر څوک چې الله باندې ایمان لري او د الله سره د ملویدلو امید لري او اخرات باندې ایمان وي هغه خلکو نه فائدہ خسته شي نو پرېزګری ښه سر دا صفاتونه ځان کې پیدا وکړي بیا د چال الله چال ذکر نه کړی ته څوره چال دی وړوکی دی غاټ دی امریکې مخه دی روس مخه دی د ټول سر رجم شي اندوره دی نه مطلق چال ذکر کړی کای دوهم د کافرو چال ته څوره غاټ چال ول نشي اگر کاغه چال سره د غرونه لوړیږي وښنه ختميږي وان کان کیدهم لتزول منه الجبال دا څه کید والے نه وي غرونه ورسره خو بیا که ته حقیقت کې صابر او پرهیزګار جوړ شي صبرناک او پرهیزګار جوړ شي نو الله عزوجل به تا د دوی چلونو او تدبیرونو نه بچوي هغه ته ته ضرر نشي رسولای همدارنګه فرملی کم من فئه غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ډیر کرات د تشوری ته وړ وړ ګروپونه وړ ډاله هغه په ډیر غټو غټو ډالو باندې غالب شوی دی ولی ځکه چې دوی صبر کړه او الله صبر نه کوملګره ان الله سره ملګری شوه نو صبر صبر اصل کې یو خداوی چې یو د مؤمن مسلمان ته صبر کول دي یو کافر ته صبر کول دي مؤمن مسلمان ته صبر کول دا دي چې هغه د سره بات کوي تور سره خوا کوي لکه نبی صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور رشتہ دار دي زر سره خپلولي کوم دوی ما سره خپلولي پرې کوي او زه ورته برداشت کوم دوی ما سره جهالت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلو لکه څنګه ته یې کچېره انده چی وی نو ته څوره پر ته په دی باندې عمل کوي نو د الله طرف نه وو د کافر مقابله کې صبر کول دي کافر مقابله کې صبر کول دا نه دي چې هغه سره بات کوي تور سره خوا کې دا هغه مقابله کې صبر کول دا دي هغه در سره جنگ کوي تور سره هغه نه کلاک جنگ وکي تور سره څه وکي هغه نه کلاک جنگ وکي هو بل دا څه هغه ته صبر ته کوي هغه دن صبر کوي خدا ته نه څنګه کوي ان دوره خسته امریکا څه پرګي ته دی خار افغانستان او خار پاکستان ته څه رسی نه ډېر غټ صبر کوي نتونو خبره به لري کنه چې مو افغانستان او پاکستان ټول جهان خسته کوو نتونو سره او هغه ملکونه بیکاره ملکونه جوړو هغه بل مسله لري خو حقیقت خبره کوو اته دوره خسته امریکا څه پرګي دی دوره خسته یورپ مونږ دې ته ته رسی نه دا صبر کوي او مطلب دا چې دا خطا کې دغه فوج پاکستان فوج ملي اردو د صبر کوي چې تاسو سره جنگ کوي دځکه استاد څه حکم دی دځکه حکم دار چې ته صبر کوي هغه سره مقابله وکا صبر کې څه وکا هغه سره مقابله وکا اته څوره صبر کوي هغه نه زیات صبر ته وکا یلو څه هټلر نو هټلر جرمن ولا صدر هټلر ته چې چا ویلو چې ته دا جنگونه څنګه ګټې کنه هغه صبر سره ته ګټو هغه څه خو څنګه صبر کوي چې ته صبر کوي خو ته دشمن دن صبر کوي کنه هغه څه دی جواب داسې نه کیږي دا چل وکړو ته د ما ګوته خولې کې کغه خونو کې ونسه زب د تا ګوته غه خونو کې ونسه ته د ما ګوته ته زور ورکاو زه تا ګوته ته کسه چوک ته خپل ګوته غا کیده وکه شوي کنه کېچ کی بس دواړو زورونه کول لو کول لو کول خو بس خیری هات پر خو خطا کې تاک سړی خپل غوته روکه شو ولا او راکا شي کړله نو هټلر ته ویل چې بس اندغه ممیلا نو مخ خپل دشمن سره ده کچره ته د څه لک صبر ته کړه بس مور کښواله ښه لک صبر ته کړه خو زه څه کله دې ته راضي شولم چې یاره بس روای کښوایم خو بیا ویل څه چې کوم حالات د مور انده د دغن دی چې کوم حالات د مور دی وخت کې انده حالات د مور دغه مخالفن دی نو هغه باندې دا زور دی ان دا غوړي چې زه د خپل غوتر وګه شو نو ته لک صبر خیر دی وګه کنه ته لک صبر وک ته مو لک صبر وکنه ته باندې مغه حالات چې کوم مو انته برداشت نه کراوت کې شواله مو نه غره شکست وخړل نو دی وجه نه دا جنگي ماهرین دا خبره کوي چې کله ته باندې یو بد حالات وي هغه وخت ته دا سوچ کاوه چې مو دشمن باندې بد حالات حد برداشت کوي ځن کوم نو کافر مخکې صبر دار چې ته ثابت قدم شې ښه کله چې د طالوت فوجونه کنه جالوت کافر وو طالوت خو صحیح سړی و الله طرف نه د مسلمانانو امیر مقرر شو نو چې کله سره مخامخ شو کنه ولما برزو لجالوت و جنوده کله چې دا مسلمانان د طالوت ملګری جالوت و داغه ملګرو سره مخامخ شو قالوا ربنا افرغ علينا صبرا اي الله ته مو باندې صبر راوړی درنګي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين نو دي ځای کې هغه دباو کې نه دی رغلی کنه ورته ځنونه لاندې نه دی راوستلی سستی نه دی کړی او صبر نه کار خستره الله ځکه دوی سره محبت کړی ف نو بیا الله ته جواب جواب کې د دنیا او د آخرت بدل ور کړی دی محسنان ګرځولي نو د صبر صفات ډېر زیات ضروري دي خو صبر په معنی څه سره پوي وو ښه کافر مقابله کې یو قسم صبر دی او د مسلمان مقابله کې بل قسم صبر دی حکیم هغه سړی دی چې هغه هر یو صبر خپل خپل ځای کې کېږدي ښه دا څنګه مسلمان سره سخت کافر سره نرم بلکې څه کوي اشداء علی الكفار رحماء بینهم اذله علی المؤمنین اعزه علی الكافرین د ریام صفات طول الله اعمارکم د ریام صفات کوم دی څلورم صفات هغه شکر دی دا به صبر سره ځکه ذکر کوو چې شکر سره نږدې دی صبر او شکر سره نږدې دی بالمقابل دی سره ډایرکټ نه ده خبره ډیره بلا واسطه نه ده لغونه چې د تلف او دوران غوړي ښه صحیح کنه دا څه خو نه ده کنه چې کافر سره کوم جنگ د مو ده الله د مو سره مدد کړای نه وي نه څه ده الله مدد نه کړه مو مکمل اوس خاتم وي ده که نه موږ مکمل خاتم ده الله عز وجل د مو دا مدد کړی دی چې مکمل خاتمې نه مو باج کړي او سره د دې چې ځمکه د کافرو کنټرول کې دی هوا د دوی کنټرول کې دی سمندر د دوی کنټرول کې دی د دې باوجود الله عز وجل د مو حفاظت کړی د مو د مو حفاظت مراد دا نه چې یو یو کاس د مو شهید کیږي کنه دا څه خود دی ولا مر درېږي ان تکونو تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون خو مطلب در چې عمومي د مود د جهاد حفاظت کړه د مو سره غټ مدد بل کیسه دار څه مو سره د الله چې کله مو دوی باندې تعرض کوو څه کوو کنه الله عزوجل د مو مدد کوي خاص تور باندې کوم لخر او وربکیان د مو طرف کوم وربکیان دي هغه سره چې کوم جنگونه مو کړی دی یو جنگ کې مو تعالی شکایت نه کړی یو جنگ سره د دې چې د مو تعداد 4 500 او د هغه تعداد 10 لزر وغه هم مسلح او الله عز وجل موږ ته ډېره غټه فاتحه راکړې شو کله کله ازمایښت پر شکست نه کړلې ښه یو ساعت پر خو بیا موږ الله ته متوجه شوو همغه همغه شی موږ الله ته متوجه کړو ډېر زیات مخ شکست نو بیا مطلب دا څه متفات حر کړي نور دورو کې ما هغه تفصیل سره ذکر کړی دی خو خو یو اختصار لغنه مقصود دی دویم درس هغه وکیت تاسو ته پوره معلومه نه دی هغه ته خالص اشاره غوندې کافی وته کوم نو خپل لکه علماء ته مو د دوره کله کوله نو البته الله عزوجل د مو مدد کړی دی ها دا و خلاف او رغله داسې د فوجونو خلاف الله د مو مدد وکي نو دا به پوره مدد نو پوره مدد چې کوم نه کیږي هغه مو کې د دغه صفاتونو کمال دا صفاتونه کچره مو کې پوره شي الله عزوجل به د مو پوره مدد وکي او کدا صفاتونه مو کې پوره نه وي نو الله فتح هرته نه کوي او که بغیر د دینه د فتح الله متراکړه د صفاتونو کې پوره نه وي فتح راکړه خو دې معلومه ده شو چې مو به د مسلمانانو مشران شو داسې حالات کې چې د صفات په کې موجود نه وي چې نه موجود به مو شریعت وچلو شریعت به مو نافذ کو صحیح که نافذ کو نفاذ نه بعد به ورکه عادل وکړو نفاذ نه بعد به مو هغه عادل وکړی شو چې رب ورسره راضي شي یا به هغه عادل وکړی شو چې هغه سره مو شریعت نه خلق متاثر کو کنه خلل شریعت نه خل متنفر کو نو دی واجنه بغیر د دې صفاتو فتح نه ملوي که ملو شي هغه فتح فتح نه لري هغه خو به بغیر د دې صفاتو نه شریعت بدنموي اسلام بدنموي خلک ډېر تامل لري شریعت کنه نو مطلب د مدارس الله عز وجل چې کوم فتح مو تر کړی دی لګي کوم غیبی مددونه مو سره کړی دی لګي نه دی خو پورا پورا نه ریاست لګي کنه دې سوچ وکه چې کوم قوت سره مو پنجا چولې هغه مقابله کې اوسه پر چې موږ کوم استقامت موږ کې دین دا د رب العزت موږ سره مدد ته غیبی ښه خاص د کوم مدد یې کړی دی د یو ایسا د مدد خو دی کنه د کومې کړی دی کنه یو ایسا یو ایسا دی کنه چې یو ایسا مدد ته نو د خو یو نعمت دی کنه خو صحیح نعمت دی کنه دی کنه اته خو نعمت دی نو بیا هو بدلګه ته خو نعمت دی بیا څه دې نعمت شکر وکړي به څه کیږي ها نور نور نعمت درکې نور نور نعمت به دې کې چی نعمت چیرې کوي نور فتح درکې نور فتح درکې اته کومه فتح کومه حساب پاتې ده څه فتح درکړې کومه حساب څه پاتې ده هغه حساب تر پورې کوي کنه الله عزیز دنه کوم خو دې ځای کې خصوصي دا معنا نه کوم هر نعمت کې دا معنا لري خو داسې کې یو غټ نعمت دی کنه د الله مدد نبی مدد فاتحه نو دا ته نور زیاتې ښه نو شکر هم بیا هغه صفات ته هغه سره یو غیبی سبب دی او هغه صفات دی چې هغه سره الله عز وجل چې کومه ده د فتح کومه حصه پاتې ده د غلبې کومه حصه پاتې ده د الله غیبي مدد کومه حصه پاتې ده نه یا نازل نه شوی هغه نازلېږي او فتح درکوي او غلبه درکوي په مطلب سره پوه شو د مخلص شول په خبره او کچره نه شکرې دوه کړل د دغه د کوم فتح درکړي د دې شکرې دوه کړل نه شکرې اله کېږي دینه ته غافل وي دوی ته بهر وخت سوچ کوي ته فلاني ځکه مو ته الله فتح کړو فلاني ځکه څنګه د صحابه او زمانه فتح ته یادوي داسې د دې زمانه فتح یادوه ایوا ایوا یادوه یادولو سره دا کېږي چې تاسو زړه شکرګزار ګرځېږي ها وقلیل من عباد یشکور د الله ډېر لږ بندګان د الله شکر کوي او که بیا دې نه شکري دوه کړله نو بیا د الله عذاب ته هم ټینګ شه هغه عذاب ډېر سخت دی یوه غټه فتحه دی وخت کې رب العزت مو ته درکړې چې الله مو ته خلافات راکړل پیګو او خلافت خو مرکزی علاقه مثلا یو علاقه د شام کې څه څه عراق کې کنه اندرنګ څه ولایتونه دي ورسره لکه د خراسان ولایت انداسي غار الجزائر د علاقې دي سنور علاقې نجریه نو کچره مو د خلافت شکر وکړل او خلیفان دا تر کړه ده زرو کالو کې بغیر د څه مبالغه نه زرو کالو کې داسې خلیفہ بالکل نه ورغله ځکه زرو کالو کې څومره خلیفګان راغلي دي زرو کالو کې د زه احتیاطا نه هم کله غونې یو له سو دوله سو کاله کوم ته بعد خبره نه او زر کاله احتیاطا نه زرو کالو کې څومره خلیفګان راغلي دي یو په دومره شرطونه نه پوره لکه دا په کوم شرطونه پوره زه د الله ډېر غټ نعمت ها دی وخت کې وی وړې غونې وظیفه تان ته ته چوک په شرطونو پوره نه ملوي بیا د خلیفہ وظیفه ته څوک دی شپږنیم سو کاله مخکې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دی څه نن سبا یوې وظیفې ته په شرطونو پوره چوک نه ملوي بیا د خلیفہ وظیفه ده ته ته پوره شرطونه باندې ملو شي دا الله ډېر غټ نعمت دی وامه سمه ده نه چپی دی صحیح ده دا دا نعمت مو بن الله نه تفی کړی دی بالکل د مو توقع نه وخه تو حتی که مو خپل ژوند کې توقع نه وخه مو ژوند کې خلافات لري نو کچره مو د دې شکر وکړو دا خلیف دا خلافات والله مو تر مضبوط کی دا ولایتونه او د مرکزی د خلافات زمکه الله عز وجل مت ستر کی او دا غلبه مت الله نور رکی او د کوم عیسی د فتح او د غلبه او د الله د غیبی مدد پاتې هغه به الله را پوره کی او کچره نه شکرې وکړل نو عذاب الله عذاب به ډېر سخت د مخکینی خلافتونو کوم نه شکرې شوی را خو څو سو کال مت دغه سزاونه ملاو شول او څو د دینه شکرې ډېر په جړه او په ډېر جهادونو او په ډېرو وینو د ملاو شوی په هر جماعت ولا د هر تنظیم ولا خپل خلق باندې نه مې ځم پر رجم کړي موږ خلافات غوړو چې کله خلافات راغله او نبی منکر شول نو بس اوس خپلان ځنونه د جهلیت په مرګ مړ کوي چې کوم خلک ورسره ملګري دور بنخي ګمان دي کم بخت هغه په جهلیت مرګ مړوي تاسو شکر په منه پوه شو ان شاء الله البته د دې شکر اسانه طریقه اسانه طریقه دار د خلافات شکر سره سره اسانه طریقه دار چې د کوم صفات د ذکر ذکر کیږي چې کوم ظاهري اسباب ذکر شول هغه ظاهري اسباب او د کوم د غیبي اسباب ذکر کیږي د صفات د صفات مو ځان کې پیدا کو زه ځان سره شکر ټول نه زبردست طریقه اندر الله عزوجل به دې مدد وکړي او دا صفات مو کې ان شاء الله شتاري خو کوم کمون ور کړي مغه مور پورا کو څنګه دې صفاتو کې دا څنګه چې د صفات مکمل مو کې نه څه نه څه شته لکه څرنګه د صفات څه نه څه شته داسې د الله مدد څه نه څه شته فتح او غلبه څه نه څه شته صحیح ده که نه او لکه څرنګه مو دا صفات بیا پوره کړو نو همدارنګه به الله عز وجل خپل فتح او خپل غیبي مدد او خپل غلبه مو تر پوره کړي ښه مطلب پوه شول انشاءالله پنځم صفات هغه په الله باندې توکل دی او توکل به معنی تاسو پوه شولو که نه صحیح دی که اعقلها ثم توکل ظاهري اسباب اختیارول هغه نه بعد په الله باندې باروسې کول دې ته توکل دی الله عز وجل فرمي ومن يتوکل على الله فهو حسبه څو چې په الله توکل وکړي الله غد پر کافي دی یعنی تا ظاهري اسباب اختیار کړی دی هغه کې ته سستی نه دی کړی دا هغه پیدا کولو کې څه غلې نه کار نه دی خسته او په الله به روسان کړی دی کنه دی باوجود ته کله خپل هدف ته رسېږي هدف ته چې دی فتح او غلبت هدف ته فتح او غلبه ته ځان رسوي هغه کې څه کمون محسوس کړي کوم کمون درکې دی نو هغه کمون الله عز وجل فرمایي ته زور ته کافي هم کنه زه ته پوره کوم فهو حسبه نه منه دی صحیح مطلب پوه شول ان شاء الله الله توکل وکړي نه نو الله غد پر کافي دی کافي به پیږي یعنی د الله مدد هغه ته کافي دی بس